پس د دې لپاره اجر او ثواب د دې د خپل رب سره ولا خوف علیهم نبیر په دې باندې ولا هم يحزنون او نو دي غمجن شي الذين ياكلون الربا هغه کسان چې خوري مال د سود لا يقومون ذالک بینهم قالو دا ځکه چې وی بدی په دنیا کې انما البيع مثل الربا چې بشکا دا تجارت هم په شان د سود دی واحل الله البيع او حال دا دی چې حلال کړی دی الله تجارت فله ما سلف پس د د پار واغه مال وی چې د قرض ورکړي دي وامره الى الله انورا معامله د الله ته حواله ده ومن عاد سوک چې بیا را ګرځي ستا اولائک اصحاب النار نو دا کسان دوزخیان دي هم فیها خالدون دی او په دوزخ کې همیشه ولا هم يحزنون او نبذي غمجن شي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ایمان والو یریګه د الله نه وزرو ما بقیا من الربا او پرې ده هغه مال چې پاتې شوی دی په خلکو باندې د سود ان کنتم مؤمنین کچره تاسو یقین کوونکی د الله په حکم باندې فإن لم تفعلوا کچره نه پرې ده فأذنوا بحرب من الله ورسوله نو تیار شئ یو داسې جنگ ته چې د الله طرف نه وي او د پیغمبر د طرف نه وي وین تبتم کتاس توبه وستا د سودنه فلکم روس و اموالکم نستاوز د پاره با اصلي مالونه ستاسوي چې ورکړی هم د قرض لا تظلمون تاسو به ظلم نه کوي په هیڅ چا باندې ولا تظلمون تاسو باندې به هم ظلم نشي کېده پین کان ذو عسرتن او کچریوی هغه سړی تنگ دست فنظرتن الى میسره لازم دی پتا سو چې انتظار وکړئ دا مالدارې ته وان تصدقوا خير لكم او که بخنوم کړه دي تاسو ډیر بهتر تاسو لپاره ان کنتم تعلمون کچر تاسو پویږئ د دې په برکت باندې او دې سره به نقصان او کمی او نکړې شي په ثواب کې یا ایو الذین آمنو ایمان والو اذا تداینتم بدین کله چې تاسو معامله کوي یو بل سره د قرض الى اجل مسمى تر یو وخت مقرره پوری فاكتبوه نولی کې دی لره تعلیم ورکړې د لیکلو فلیکتب پس دې دې هم لیکل وکي ولیم للذي علی الحق او بیان دې کوي هغه سړی چې باغ باندې قرض دی وليتق الله او دې دې ویریږي د الله نه ربه چې رب ته ده ولا يبخس منه شيئا ان دې کمی د دې قرض نه هیڅ شي فین کان الذی علی الحق پس کچری وی غسړې چې په باندې قرض دې سفیهن بی عقل او ضعیفا یا کمزورې او لا استطيع ان يمل هو یا د دې طاقت نه لري چې بیانو کې په خپل فتذکر احداهم الاخرى نو یاد بکی یو د دې دواړو نه هغه بلی ته ولا یاب الشهداء او انکار دې نه کوي گواهان اذا ما دعو کله چې راو بل لشي د پاره د گواهه ولا تسمو او مستړي کیږي اے خلقو ان تکتبوه تدیرونها بینکم چې اخله را اخله په خپل مینس کې ولیس علیکم جناح نشته پتا سبحان دی اس گنا الله تکتبوها کون لیکه دی لرا واشهدو اذا تبایعتم او گواهان ادروه کله چې تاسو بیا کوئ فرحان مقبوضه نو غاڼه کې یو شی په لاس داغه کې فإن امنا بعضكم بعضا کچره اعتبار کو بعض استاسو نه په بعض باندې فليؤدي الذي تمنا نو پس پورا دی ورکی هغه سره چې باغ باندې اعتبار شوی دی امانته امانت خپل الله ستاسو په کارونو باندې خپويږي لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په تصرف کې دي هغه سوچ په اسمانونو کې دي او هغه سوچ په زمکه کې دي وان تبدو ما فی انفسکم او کچره تاسو ښکارا کوي هغه عقیده چې تاسو په زړونو کې دي كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ټول ایمان راوړ دي په الله باندې او په ملائکو د الله باندې او په کتابونو د الله باندې په پیغمبرانو د الله لا نفرق بین احد من رسله او وای دي چې مونږه جدای نکو د یو تن د دې پیغمبرانو نه وقالو اوای دی په اقرار کې سمعنا چې مونږ واورید واتوانا او مونږ قبول کو غفرانک ربنا بخنه غواړستانه ای رب زمونږه او الیک المسویر او تا تا زمونږ راتلل دی کما حملته علی الذین من قبلنا لکه چې تاریخ یو دا درانه بوجونه پاغه امتونو چې مخکې زمونږ نو ربنا ای رب زمونږه ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به مرالیږي مونږ ته هغه احکام چې زموږ طاقت نه دی داغه د برداشت پس مدد را کې مونږ لره په مقابله د قوم کافرانو کې